نو دا شای حسن او دا شای نه ټیک ته په انسان صفت پدې کېږي خدا د سعادت معیار نه ده که حسن د سعادت معیاري بیا خو ګلا په ګلان او ګل لالا چې ورته وایي شقایق هغه سور ګلي او په منځ کې چی تور ټکی ا محمود نامه خو مو ویل ده کنه هغې کې اول کې هغه ده ای داغ بر دل از غم خالی طلال را شرمند ساخت آهوی چشمت غزال را از انفعال لعل لبت لعل در چمن دیگر به دست خیش نگیرد پیال را حالتا غا گلی لالا ذکر دا پچی چی دا تا دی عشق دی وجه نما پا زبان دا سی داغونه دی لکه پا گلی لالا باندی اغا تور چی داغی دا سور گلی پا منس کی تور چی تکوی داغی شجی نو کدا سعادتی نو گلی لالا شایسته دا یا گلاب چی دا شایسته دا لیکن پته ولګیده چې ټیک ته دا انسان مدح په دې شیونو کولی شي په تر و تازګي او په دې شیونو لیکن دا سعادت اصول او دا سعادت لپاره معیار نه ده فإن كانت السعادة هذه فالشقائق والأوراد أتم سعادة نو که سعادت دغی نو شقائق اوراد دا بی أتم سعادتن دی فان كانت السعادت هذه نو کدا شینا معیار دی سعادت گنل شی فالحمار اتم سعاده بیا خو خر اتم سعادت اندا خر کدا شینا چی بیری ولی دی دی شینا په تقسیم باندې وای خرچو مقرر شوی چې تبا دا تقسیم کایدا دی ازای تناسب اس خلکو کې مشهور ده وای بیا د ځان لا غټ په ایرو کې پټ کړی او ایری نه دا او صنایع رفیعه صنعتونه بلند بلند صنعات والجاه العظیم او بلند مرتبه او شرافت دا دی انسان اغا نوع چی دی تقاضی او کمالات دی فبادی الرأی انها سعادت الانسان په ظاهر نظر چې سړی ورته وګوري نو پته لګېږي چې دا سعادت دی انسان دا اخلاق مهذبه اتفاقات صالحه وغیره دا سعادت دی چا دی انسان دی اخلاق مهذبه جوړی ارتفاقات صالحه صنایع رفیعه او جاه عظیم چی دی طالبین دی پته ولګیدله چی دا انسان دی پاره څه ګڼل شي کمال ګڼل شي نوع انسانی دی پاره او دا سعادت تی انسان حاصلیږي په دې سره ويجعل ما سواها كأنها ليست صفات مدح او دین ما سوا آ انسانان بالکل صفات پی مدح گنین چیرت اقوام و صفت پی مدح غٹ قد یا خ حسن وغیرہ دا صفت پی مدح نہ گنلا کمالات وغیرہ دا صفت پی چا گنی مدح گنی خوشا سے وئی چکا صحیح سوچو کہ لا پور خبر واضح نہ دا لا پوری خبره صفا شوی نه ده ولكن الامر الى الان غیر منقح لیکن خبر لا تر اوسه پوری صفا شوی نه ده او حقیقت تی شوایب نه جدا شوی نه ده ولی لان اصل هذه موجود في افراد الحيوان ځکه چې د دغو شیونو اصل هغه په حیواناتو کې موجود ده لکه رای سکنه فالشجاع اصلها الغضب شجاعت اصل صدا غضب ده لیکن دیتا شجاعت نشی ویل مگر رستو دی دینا چی دی دی تحذیب بو کی اغا فیضان دی نفس نتکیه چی نفس ناتکه فیضان دی دی تحذیب بو کی او نفس ناتکه چی تدا فیصلو کی چی دالتا اوس حب انتقام او غضب و ثبات فی شدائد اقدام علی المحالک خکار دا نو علا بیا دیتا شجاعت ویل شیئی کلا هرگز داسې نه ده بل الحق پته ولګېدله چې حق دا ده ان هذه سعادة بالعرض چې دا شیونه د کاریګری صنعت شجاعت وغیرہ دا ټول سعادت بالعرض دی دا سعادت بالعرض اگر که ظاهر انسانانو دا خیال چې دا سعادت حقیقتا دی لیکن دا سعادت بالعرض دی او دا اصل کمال دا چه نفس ناطقه دی غالب بی پا قوت بہیمیه والعقل غالبا علی الهوا وکون العقل دا پی غورت استا عقل دی پا خواہشات غالبی وسائر الخصوصیات ملغات او دین علاوه د نور خصوصیات دا چه دی لغو دینو اصل سعادت دارو مدار پدی شینو بانی دا اوس دا به څنګه ګرځي کله به دې قوت ملکیه غالب ګرځېږي په چا باندې په قوت بهیمیه باندې او کله به دې عقل غالب ګرځېږي په خواهشاتو باندې دا به په چا سره کېږي دا په دې سره کېږي چې ته دنیا کې په دنیوي امورو باندې بس سو فیصد مصروف نه دا په عبادتونو او ریاضتونو سره کېږي ټیک ته آ به د ضرورت مطابق کئ لیکن اصل توجه به د عباداتو او ریاضاتو طرف ته یی چه هغه داسی شیونو طرف ته به دی داسی اعمال و افعالو طرف ته به دی چه آ په انسان کې څه پیدا کئ بندگی پیدا کئ په انسان کې خشوع خضوع پیدا کئ داسی اعمال او مشقتونه بکئ اوراد وظائف وغیرہ بیا به دې سره د تا قوت ملکیه آ به په قوت بهیمیه غالب شي او عقل به په خواهشاتو باندې غالب شي بیا به ته سعادت حقیقیه څه کې آب مینده کې نو دا بیا په دې سره حاصلېږي وعلم پدې خبره باندې ځان پوي کا ان الامور التي تشتبك بالسعادت الحقيقيه على قسمين اغه امور چې خلط ملط کی سعادت حقیقیه سره دا په دوه قسمه باندې دي چې کوم امور سعادت حقیقیه سره خلط ملط کی آچ دي په دوه قسمه باندې دي یو قسم دا ده چی سړی په دنیوي کارونو کې مصروفي نو دا مقصدی سره سعادت حقیقیه نه حاصلیږي بلکې کله کله دا سعادت حقیقیه حصول د پاره رکاوټ جوړ شي او دوم قسم هغه د چورستو در ترادرمی چې هغه عبادات وغیرہ سړی کوي او قوت بهیمیه دی قوت ملکیه زیر وګرځي په هغه سره سعادت حقیقیه سکیږي حاصلیږي واعلم ان الامور التي تستبق بالسعادت الحقیقیت علی قسمین په دې خبره باندې ځان پوي کا چې هغه امور چې هغه مقصد دا چې خلق مل تی سعادت حقیقیه سره په دوه قسمه باندې دي قسم یو هغه قسم دا هو من باب ظهور فیض نفس نطقیه یو هغه قسم دا چې آدی باب دی هغه ظهور دی هغه فیض دی نفس نطقیه دا په معاش کې بحکم الجبلة طبیعت په دې باندې چې سړی به معاشیات طرف ته خامخا چکی میلان کوي ولا يمكن ان يحصل الخلق المطلوب بهذا القسم او دا ممکن نه دا چې خلق مطلوبه هغه بهترین صفات چا سعادت لپاره معیار دي او په دې قسمه سره حاصل شي په دغه نه حاصلېږي لکه يو سړی ده چې دی شجاعت حاصلوي په غصې کولو سره چې غضب وکړي بې ځایه بې ځایه او مسارعت سره یو غریب رو ونیسي او مقصد دا ده چې چکي روی غورځوي ونحو ذلک نه نه دې سره شجاعت نه حاصلېږي شجاعت په میدان کې پته لګي چې کله دې هم عصر سره میدان کې مقابله راشي بیا هلته شجاعت پته لګي دې سره شجاعت نه حاصلېږي دارنګ یو سره د فصاحت په دې سره حاصلې او الفصاحه بمعرفت اشعار العرب وخطبهم چې اشعار د عرب معرفت ورته معلوم یا خطبه نه نه په دې سره نه چې تا کې خپل څه قوت ته ملکه موجودی چې کله موقع راشي د قلم ظاهر اولو یا د زبان کې جوهر دکاو کولو موقع راشي به ته مقصد دا چې کولای شي فصاحت بلاغت سره مضمون لیکلای شي یا خبرې کولای شي صرف بلچا هغه باندې تزونه اچولو ته فصاحت بلاغت نه وایي والاخلاق لا تظهر الا عند مزاحمات اخلاق نه ظاهری کی مگر دی مزاحمت په وخت باندې اختلاطات په وخت باندې من بنی نوع چې بنی نوع سره کله دی هغه اختلاط مقابله مو کرای شي بیا پته لګی چې تا کې دا ملکه موجوده ده که موجوده نه ده دارنګ رای سوال ارتفاقات لا تقتنس الا بحاجات طارئه بهر حال دا ټول شیونه چې دي وهذه كلها منقضيه بانقضاء الحياه الدنيا دا ټول شیونه چې بس دنیا سترګې دې پټې شي هر شی ختم فان مات الناقص في تلك الحاله اوس یو سړی ناقص تا سعادت نه ده حاصل کړی په دغه حالت کې مرش اوس پورته ګورو وکانا سمحا خو دی فیاض و یعنی دا شیونه زړه ته دننه کړي نه وو بقی عاریا عن الکمال نو الته په آخرت کې دته کمالات حاصل ندي نقصان نسته ورته ډېر خو کمالات حاصل ندي وان لزق بنفسه صور هذه العلاقات اکه د په نفس پورې صور د دغو علاقات تړلی شوی وو ا د دغو شیونو محبت د په نفس پورې داخل شوی و تړلی شوی نو چې کله دا مړ شي کان الضرر علیه اشد من النفع نو د دغو شیونو ضرر په ده باندې د نفع نه به چې وي زیات وي دا به الټه ورپاره مضر وي ولې دغو شیونو دی د الله تعالی یاد نه چې غافل کړی یو داسې قسمه ده یو داسې قسم ده وقسم او بل قسم هغه ده انما روحه هيئت اذعان البهيميه للملكيه چې د ایغه روح او د ایغه خلاصه ادا ده هيئت د اذعان د بهیمیه لپاره د ملکیه چې قوت بهیمیه د بیا ملکیه ولا منی قوت بهیمیه دې داسې قوت ملکیه دې داسې نه وي لکه موم چې په موم کې زر نقش کېږي ګوته راړه او په موم باندې څه کا لاک چې وي هغه مهر سړی په ولګوي نه نه قوت ملکیه دې داسې وي چې د قوت بهیمیه هغه نقوش په دې باندې منتقش کېږي نه دا صورت تا ولا سبیل الی ذلک الا ان تقتضی الملکیه شیئا من ذات اس پدا څنګه سړی حاصلې نو شاہ سوی چدا بدا سے حاصل ہی سرے ولا سبیل الى ذالک او دی طرف ته سبیل نشته دا الا ان تقتضی الملکیت شیئا من ذاتها چې قوت ملکیه به کله ذات له سره دی یوشي تقاضا وکي وتوحیه الى البهیمیه بیا به هغه ځای قوت بهیمیه ته وګرځي چې شابه داسې وکا یعنی عبادت وکا فورا پاسا د خواږه خوب نه پاسا او نفل وکا وتقترحه علیها او بار بار به د قوت ملکیه د قوت بهیمینه دا کار چکه غواړي فتنقاد لها نو بیا به قوت بهیمیه د دې چوکي انقیاد وکړي ولا تبغي عليها او قوت بهنیه به سرکشی نه کی پدی او دی حکم نافرمانی بنو کی ولا تتمنا منها او دین بزان آخوا دی خن کی او انکار بنو کی بیا به دا صرف په یو واري نه پرېږدي ثم تقتضی ایضا بیا به قوت ملکیه بیا دغه سکارونه مطالبه وکي او بیا به ورنه وکي بیا به وکي فتنقاد هذه ایضا بیا به هغه بل انقیاد وکي ثم و ثم ثم و ثم دغه څه به دا کیسه جاری حتی تعتاد ذالک وتتمرن تر دې چې د قوت بهیمیه د دې انقیاد باندې چسی عادت شي او دای بس به دی قوت ملکیه خبره منی او دا دی مشک وګرځي دا دی جو وګرځي مشک وګرځي وهذه الاشیاء التي تقتضيها هذه من ذاته وتقصر عليها تلك اوس دا شینا چې د قوت ملکیه ذات دی وجنه تقاضا کوي او قوت بهیمیه باندې دا چې دی هغه باندې په زور منی علی رغم انفها خوښه یې نه وي خو په مني یې دا به څه قسم شیونه یي دا به داسې قسمه شیونه یي چې قوت ملکیه به یې ښه ګڼي او قوت بهیمیه به یې څه ګڼي بد ګڼي چې هغه نیک اعمال دي الله تعالی طرف ته توجه ده او ملأ اعلی سره ځان مشابه کول دي ادي الله تعالی په صفاتو کې غور کول دي او تخلق باخلاق الله آ دا شئینا دی نو دا قوت ملکیه خغنی او قوت بهیمیه بد غنی نو پدې سره بدای قوت بهیمیه چکی تیت کی یا قوت بهیمیه چ کوم خواہشات غواړي نو دی به غواړي او قوت ملکیه به نور کوي منی کوي به غواړي به منی کوي به غواړي لکه ماشوم چې پی غواړي او مور منی کوي پی غواړي اخیر به مقصد چکی پریری نو اخیر به قوت بهیمیه هغه خپل تقاضا چکی پریری بجوی فلا ترم بالمعاصی کسر شهوتها ان الطعام یقوی شهوت النهمی دا سنی چې سړی وای چې دا یو ورځ دا کار وک نو بیا ما مقصد دا چې په دې سره بس بیا بیا بیا نه کو نه دې سره لا هغه هغه زیاتیږي لکه نهیم سړی وي حریص سړی وي او هغه لوګي ورته هغه لګېدلی مرض نو آ چې څونه خوراک کوي دورت د هغه لا چې کېږي زیاتیږي دا به داسی قسم افعال وی چه په دې سره به انشراد قوت ملکیه را درومی و انقباض لتلک عد بل انقباض به په دې سره را درومی او دا کوم قسم دا څه شی دی وذالک او دا اعمال داسی دی کت تشبه بالملکوت لکه مثال ته دا غواړي چې زه ملکوت سره هغه سره چې مشابه سي یعنی ملای اعلی سره عالم بالا خلق سره زه مشابه سي داسې اخلاق ځان کې څه پیدا کوم والتطلع للجبروت او جبروت طرف ته داسی جھانک نه او مقصد دا ده چې تخلق باخلاق الله او دی الله تعالی صفات ځان کې څه کول پیدا کول او په هغه کې سوچ کول او دی الله تعالی بڑائی او لویی په پوه شي په هغه کې غور و فکر کول او دی هغه ما تحت زندگی به څه کول تیرول وغیرہ نو دا شینا دا داسې شینا دي چې په دې سره قوت ملکیه منش کی انشراح را دنی او بهیمیه کی انقباض را دنی دغ اعتبار سره چی دی سره بندگی سړی کې پیدا کیږي عبادت عبودیت نه ده او په دې اعتبار سره چې په دې سره هغه قوت بهیمیه سړی رام کیږي ریاضت ورته وایي وهي شرکات تحصیل الفائت من الخلق المطلوب ادا عبادتنا ریاضتنا دا لمی دی دا دامونه دی لپار دی حصول دی اغا شینو اغا خلق مطلوبه چی سړی نفوت شوی یو سړی ته خلق مطلوبه و نفوت شوی دی نو دی دی لمی سدی دا خلق مطلوبه د خ اخلاق په پسکی رانی سی الى ان السعادت الحقیقیه لا تقتنس الا بالعبادات چی سعادت حقیقیه دا نه حاصلیگی مگر پچا سره حاصلیگی عبادات سره حاصلیگی و تأمرها امرا مؤکدا او هر وخت ورته ښه کامل حکم کوي چې وسړیه داسې وکړه ان تجعل اصلاح الصفات التي هي کمال ثان بقدر الضروره چې ته وګرځوه اصلاح د هغو صفاتو چې آ کمال ثاني دي په قدر د ضرورت یعنی د معاشي شینا دا په قدر د ضرورت باندې حاصله وه او دا چې سوچ وکې نو د سعادت حصول دا د نوع انسانی ذاتی تقاضا ده نوع انسانی ذاتی خبر سره د دې خبر تقاضا کوي چې سعادت ته حقیقی دې حاصل کی ولی شاه سے وی چې تو وګوره قطع نظر د دې خبرې نه چې په مشرق کې اوسي که په مغرب کې اوسي او قطع نظر د دې خبرې نه چې هر څوک دي خو چی څه نا څه مزاج معتدل خدای پاک ورکړی یی او ټول خلق په دی باندی دی که هندوان دی که سکان دی که یهود دی که نصارا دی که هنود دی چی سوک دی او ټول په دی باندی دی چی داسی په قوم کی داسی یو کس چی دغسی اخلاق مهذبه په ځان کی پیدا کړی او دنیوی شیونو نه کډ شی او ټول توجه اخروی امور ته وی پوه شوی خدا دی چی هغه سوک څنګه منی سوک څنګه ریاضتونه کوي سو کہ دی اسلامی اصول مطابق کئی سو کہ دی اسلامی اصول مطابق نہ کئی نو آپ قوم کے سگانشی یو بلند سڑائی گانشی او طول قوم خلق حتی حکما او عمرہ وغیرہ آدی دلا سنہ خکلی او دی دخ پیچ کے خکلی ولی دا پوپ جان پال دو وغیرہ دا طول دا وزیران دا آرامیان آرامیان گوشت دا و تراجی نو دا واگانتا ولی دو هغه خپل مذهب مطابق خو دغه کار چی خپل کړی وی کنه هندوانو خپل مذهب مطابق چی وی اجو کار خپل کړی چی ادو بامبان ګان سی ادو هغه ګان سی سکانو خپل مذهب مطابق ځکه مقصد دا چې ټول خلک او پته ولګی دلا خوا ټیک ته چې دو غلطی طریقې دی اسلام چې دا صحیح طریقه ده خو په دونه پته ولګی دلا چې دا داش دا کار دی نوعی انسانی هغه فطرت سره تقاضا ده چی دی دی مقصد دا دی چی ټول سوچ اغا اخروی زندگی تا کی او اغا روح تا دی کی او دا جسمانیات و معاشیات وغیرہ کی دون انحماق نکی او اصل شای اغا دا ذکر ټول عالم پا دی بانی چی دا اتفاق کرے دا او ټول عالم خلق دی دا خلق چکی قدر کئی او احترام کئی او بلا خبر دا چی دی نور مذاہب پا غلطی طریقی ریاضتنا یا دی اسلام چی دا صحیح طریقے سرا او روح یہ چوی صحیح وی آ بلا خبر دا کنی ټول خلق پدی باندې سو فیصد چی دی متفق دی تاسو پدی پوه شو دا کیسه درته کوي و افراد الانسان عند الصحه النوعيه افراد دی انسان چې کلا یعنی صحت یعنی نوع کی مقصد دا چې هغه موجود وي صلاحیتنا و تمکین الماده لظهور احکام النوع کامله واصله او ماده دا چې هغه احکام نوعیه ته ظهور ته ځای ورکړي ش کامل وافر او ته پکې ته نوعی نقصان نه یی تشتاق الی هذه السعاده نو دا نوع نو د افراد دی نوع انسانی چې کله هغه نوعیت هغه صحیح وی او نوع کې څه قصور نه وی هغه افراد کې څه قصور نه وی نو دا مشتاق ګرځیدي دی سعادت ته وتنجذب الیها انجذاب الحدید الی المغناطیس او دی طرف ته دا ځان رکش کئ لکه اوس بنا چې مغناطیس طرف ته مغناطیس طرف ته ځان رکش کئ وذلک دا ځکه خلق چې دا خلق دی خلق الله الناس علیه خدای پاک په دې باندې خلق پیدا کړي وفطرة فطرهم علیها ولهذا ما كانت في بني آدم امة من اهل المزاج المعتدل الا فيها قوم او دیو جنب تمندن کے نشتد پا بنی آدم کی یو امت تی اہل مزاج معتدلنا چی مزاج معتدل ولا خدای ورکڑی الا فيها قوم من عظمائهم مگر دو پا مشرانو کی دا سکهم وی یهتمونا چی هغه اهتمام کوي بتکمیل هذا الخلق په تکمیل د دغو خلقو سره ويرونه السعادة القصوى او دا سعادت قصوى بولی او دا هغه انتهایی سعادت بولی ويراهم الملوک او ویني دوی لره بادشاهان هم دو باندې داخل کوي او حکما فمن دونهم فائزین